دې سره مې یو سوال دفع کو خو زه اول معنا کوم وروسته خبرې کوم دا معنا مې د مولا علي القاري صاحب د کتاب نه نقل کا خو مبالغه وکړه په اظهار د غنې کې من نون ومن میم په غنه د څه کې د نون او د میم کې کله اذا ما شددا کله چې دا دواړه مشدد وي میم مشدد نون مشدد کې بغونه سکو سرګندو با واخفيا او اخفاء کا په هغه قول غوړه کړی شوی باندې عل المختار په هغه قول غوړه کړی شوی باندې من اهل الادا د اهل اداو د قراء کرامو په میم ساکن کې چرستو ته بارا شیخ فاو کا ادا قول وې د چا ده غورشوي قول ده د قراء کرامو اهل ادا نه مراد قراء دي معنا ساده ساده کوم چې تاسو به پوه شئ واظهرنها او اظهار کد دی میم د دې خبرې نه چې چرته د دې میم اخفا ونه کی دا چې ته اخفا وکي د دې میم د واو او د باسر د د فاسر اخفا مکه لکه اکثر قاریان څنګه وایي وهم فيها خالدون ها میدان مکه واو سره هم اخفا مکه دا قاری صاحب لفظي ترجمه شو پدې کې ناظم صاحب دوه مسلې ذکر کړي او یو تنبیه ذکر کړي په دې شعرونو کې اوله مسله د څه ذکر کړي د نون او د میم په حالت د تشدید کې حکم چې نون او میم مشدد داغه څه حکم دی دویمه خبره یې ذکر کړې د میم ساکن احکام ثلاثه د میم ساکن درې احکامات دریمه خبره یې ذکر کړې التنبیه واحذر لدا واوین وفان تختفي په دې شعرونو کې د نون خو یو دا حکم بیان شو چې مشدد نو پکې بغنه کې ها واظهر الغنه من نون اذا ما شدد نو د میم د نون یو حکم بیان شو چې نون مشدد د غنه پکې وکړه او هر چې میم د نو د میم دو حالتونه ذکر کړل یو د میم مشدد احوال ذکر کړ بل د میم ساکن چې مشدد نو ای غنه پکې خو صحیح طریقې سره وکړه دا کما معنا وکړه خو مبالغه وکړه نون او میم چې کله مشدد نو غنه پکې وي او کا اے په دې غنه کې بیا نون اصلي ده ها کته نه چاته پوسو کو چې غنه د نون اصلي ده کده میم نو اصل په غنه کې نون ده نون د دې وجنا ابن الجزري صاحب سمخ کې کړي او ازهر الغنه من نونن نون ته مخ کې ځکه دا او نون دننه ادا کیږي نو قې جمله دې طرف نه حساب نه کړي ته ته ته یاره دې طرف نه غواړه دا نه حروف دلته نه ادا کیږي حروف تعلق د خلې دننه سره نو هغه طرف نه جو الله تعالی کې کنه په بای پاس باندې نو کوم ورله نږدې دی نو هغه شی ورله نږدې دی چې کوم لستا خپلم جوړا ده ها ګورئ قاریانو صاحبانو دا خود غنی خبره شو د نونو چې کله نون او میم مشدد وي نو خ غنه به څرګند دی او ما چې وی مبالغه وکړه په غنه کې د نون او د میم کله چې مشدد دي نو دې ځکه موږ یو سوال باندې د یو سوال جواب مو دا وکړو سوال دا دی ته چې وې چې نون او میم مشدد نو غنه پکې کوا نو دنیا کې راته داسې نون او میم خو چې غنه پکې نه د مشدد دا خبره دې پکې سره لګوله خو ویلی به دی چې هر نون او میم کې غنه کاوه کنه هر نون ځکه غنه صفته لازمه ده صفته لازمه دي ته وایي چې مالا تنفق عن الحرف چې حرف نه جدا کیږي نه نو چي غنه صفت لازمه شو نو بیا دې له څه ضرورت چې مشدد نو غنه پکې کوه که مشدد نه هم پکې کوه نو موږ په معنا کې دا غي جواب کو چې نون او میم کې خو موږ تم پته ده چې هر وخت کې غنه خو خې ظاهره که په حالت ده تشدید کې ځکه دا اوله مرتبه د غنه ده تاسو په پنځو مراتب د غنو کې ویلي نو دې ځای کې د ښه ظاهرولو حکم دی عامه غونه خو بار کې شي هر یو کې شته په نون او میم کې پوهېږئ که نه پوهېږئ ښه جي بیا د د اخفین نه د ميم ساکن احکامات ذکر کړل درې اخفاء ادغام اظهار وای که د میم ساکن نه پس باراشي نو سبکه اخفای شفوي دا قاعده کې تیر دي در لغه تفصیلا مثال به څنګه نو قاعده کې بیا مثالونه موږ ذکر کړی ها وما هم بمؤمنين بیا یوی واظهرنها عند باقي الاحرف اظهار کدا دویم حکم شو په باقي حروفو کې او ورسره یو تنبیه هم ذکر کا چې خیال کوا اے وای باقی حروف کې اظهار وکنه باقی حروف کې دا با دا دا دا فا او دا واو رانلو دا هم باقي حروفو کې رالو خو بیا یې د دې خاص ذکر ځکه وکړو چې په دې کې غلطي کېده په دې کې اکثر قاریان اخفا کوي ها نو دې وجنه د دې ذکر وکړو لکه رستو وایي دریم حکم ادغام د میم ساکن نه پچې بل میم راشي هغه کیسه کې ادغامي شفوي پکې کیږي هغه درته مخکي پنځوستم نمبر شعر کې ذکر و اول مثل و جنس ان سکن ادغم دا خو رساله ده نو په دې کې دوباره بیا بیا ذکر کول نشته بعضې شارحینو دلته لیکلي چې ادغام شفوي دې ځای کې ځکه ذکر نه کو چې ادغام سره تشدید لازم دی او تشدید حکم وي مخ کې وکنو هه د چې درته وي چې په میم مشدد کې غنه کون وې دي کې سره الو ادغام شفوي خپل رالو ځکه چې ادغام سره سره لازم دی تشدید وی لازم دی دا او د تجدید حکم مخکې وشو خو دا خبره صحیح نه ده ځکه هغه مخکې د میم مشدد حکم او موږ د میم ساکن احکامات بیانو پوه شئ کنه ا مشدد ده دا خبره صحیح نه ده او بل دا خبره چې د ادغام سره تشدید لازم ده نو ګوره بعض خلکو دا سی ویلی وای تشدید مستلزم د ادغام لره اے چې چرته تشدید یالته به ادغامی خدا خبره صحیح نه ده بلکې ادغام مستلزم د تشدید لره چې چرته ادغام یالته به تشدید تاسو وجدای لا سو وای ها غوای ورې سره نو چا چې دا خبره کړې ده چې ادغام شفوي ذکر ذکر نه کو چې مخکې د مشدد میم ذکر وشو او ادغام شفوي کې میم دا خبره صحیح نه ده صحیح خبره دا ده چې د دې ذکر ذکر نه کو چې پس کې تیر شوی دی په ادغامي مثلین کې تیر شوی دی لکه دې کې تاسو په خبره باندې پوه شوي کنه بیا ګوره دا نون او میم چې مشددي هر یو درې درې قسمونه دي نون او میم چې مشدد دي دا یو په درې قسمه ده دا خبره المنح الفکری والا ذکر کړي یو مشدد غیر مدغم چې شد پر اغلی خو ادغام په گنی شوی لکه ان لما صحیح شو دا د الله د طرف نه بس داسې پیدا شوی دا حروف ان او لما ها وضعا او په ابتدا کې داسې وو دا نه چې دوه میمونه یو په بل کې مدغم شو دوه نونونه یو په بل کې دویم هغه مشدد چې ادغام شوی او په یو کلمه کې لکه تم او هم مثلا ان نا ان نا تم پاسر کې تمامو هم پاسر کې همامو ان نا پاسر کې ان ځان لري او نا ځان لري دریم مشدد مدغم په دوو کلمو کې چې مشدد می او ادغام پکې شوی کلمې دوی هغه تاسو بار بار ویلي من ناصرین کم من نون ساکن نه پس نون راشي میم ساکن نه پس میم راشي دې ځای کې په دې شعر کې ووي، وايي دې ميم ساکن نه پس چې با راشي نو اخفاء وکړه سره د غنې نه علی المختار من اهل الادا دا وی غوره قول دی دا د جمهور قول دی چې په دې کې اخفا کیږي دا د ابن مجاهد قول دی دارنګي دا د علي ابن بشر الانطاکی قول ده علي ابن بشر الانطاکی دا د امام دانی رحمه الله قول ده او دا د ابن الجزري قول ده هغه په التمهید کې په دې باندې تصریح هم کړې ده هغه کتاب د تمهید هغه کې هم ذکر کړی ابن الجزری سره چې دا اخفاء وبالاخفاء اخذو اخفاء دا قول وای زکوم او په تمهید کې دام ویلي چې زموږ استاد ابن الجندي رحمه الله هغه فرمایلی چې د میم نه پس با راشي نو پدې کې اختلاف د خو او صحیح اخفاؤها مطلقا صحیح خبره ده چې پدې کې اخفاء ده او اظهارم ثابت ته پکې لکه مکی صاحب او ابن منادی رحمه الله او د ده مرګری ایاز محمد سمرقندی رحمه الله دینه پکې اظهار هم راغلی دی خو الله آل السنیه والا ذکر کړي و اباه المحققون محققین دا خبره د دې نه د منلې دا خبره ور سره منلې نه ده وایي بعضې عامو خلکو کې دا مشهوره ده چې با، واو او فا سره اظهار کېږي خو دا خبره صحیح نه ده نه دا صحیح ده چې ټولو سره اخفا کېږي غنه کېږي نه دا صحیح ده چې ټولو سره اظهار کېږي بلکې با سره څه کېږي اخفا کېږي او واو سره او دارنګ فا سره څه کېږي اظهار کېږي او اداغي جواب مونږ وکړو دا غسوال جواب مونږ کړ چې چې هغه مخ کې و چې نور حروف کې اظهار وکا نو احذر لدا واوی نو فان تقتفیر څه ضرورت نو مونږ دا غي اظهار کو چې د کې غلطي کیږي ځکه ناظم صاحب دا ذکر د فا او د واو سره غوړي اکثر قاریان اخفاء کوي ها نو داسې بنه کې او اول اخفا کوي وای دای د دې قیاس کوي لکه څنګه چې د میم ساکن نه بعد بارا شي پاغي کې خلک اخفا کوي نو دای وی بام د شونډو نه ادا کیږي راشه واوم د شونډو نه ادا کیږي فام د شونډو نه ادا کیږي نو په ټولو کې اخفا وکړه نو دا د جاهلانو قراو طریقه ده مولا علی القاری سے وای وای کما يفعله جهله القراء جاهلانو کار دی صحیح سره دا څنګه کوي صاحب د جواهر المضیی والا ذکر کړي الجواهر المضیه د جزری شرح ده وبعضهم يحركها عند اراده عند اراده اظهارها سوق حرکت ور کوي دی میم ته د وجه د سنا چې اظهار پکې کوي وی وکل ذلک خطأ فاحش شرعا دا ټول غلطیانی دی وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا دی وی ګنی مونږ سم کار کو حسم کم دی کې سم کار دی چې صادر کې ځان بن کړی یو سبق لري سوچ نه ما مخ کې یو قاعده کولی ویلې او بیا به مو او چې دا شی بن شي وینا شي جمع رالو کنه یو مصیبت خدا ده ها نو دا بالکل غلطی ده قلقله پکې کوي څوک پکې بیا سکته کوي د دوه سيزونه دلته ذکر کړل چې پاغي کې بغونه کې یو نون او بل میم سوال تنوین ولې ذکر نکو هرکه تنوین کې بغونه نه کنه کني پکې جواب داده اخو په حقیقت کې نون ده کنه د دې وجه نه ذکر نکو بس نون کرالو کنه صرف دومره فرق دی مونږ ویلی وال ته بس فرق د نون او د تنوین تاسو ویل دی دومره فرق دی چې تنوین په وقف کې نه او په خط کې نشي لیکل کېده او زیاتی وی زائد وی د دې وجنه قرای کرام اکثر په دې اے قرای کرام اکثر چینو ذکر کوي چې تنوین کوم داسې چلو قانون ساکن کوي اګر چه امام سیبوی او د هغه مرګری صرف نون او میم ذکر کوي لکه امام سیبوی په ذکر د حروف متوسطه او کې وای ومنها حرف یجری معه الصوت بعض داسې حروف دي چې आवाज پکې جاری کیږي لئن ذلك صوت غنه من الانف ځکه دا आवाज غنه د پوزینه بیا وای وهو النون وكذلك الميم وای نون او میم کې غنه ده تنوین ذکر نکو نون کې راځي آه، نصر بن علي الشيرازي چې ابن ابي مريم وای دیم وای ومنها حرفا الغنة وهو النون والميم نون وميم نسر عجيب د من د وجې نه یعتصم شوی که چرته من نه وی نو بیا به څه وی یعتصمو څه به وی د کتابونو خبرې دي ها مجزوم د فعل مضارع دلته کې یو سوال دی اوس تا دا خبره وکړه چې په دې میم کې اخفاء وکړه بغنتن اخفاء د غنې سره وکړه نو مړه اخفاء خو یې د غنې سره نو دی وشته کنه صدقه اخفاء خو یې د غنې سره نو د غنې دا کیسه دی په کې سره ذکر دا خو د عوامو کیسه شو ویل کماله بغور دا به زمزم وبراړي څه به راړې د اب زمزم اوبه نو اب وای اوبو ته آب زمزم اوبه دو پیری اوبه ذکر کی مړه وای ته بے فضول لګیا څه لګیا بی فضول خو خه خبره ده چې سړی لګیای فضول لګیا کې د مصیبت ته څوک چې قران تلاوت کوي د بی فضول لګیا دی څوک چې موس کوي دی بے فضول دی چې څوک غب شپ لګي وخت ضایع کوي څه شه دی فضول لګي دی هو ځګه نه د مدینې له جبه چې تاوام را لږ قاری سه به جنگ وحد له بکل زمه بس تور اوډال تیارو جر کله اوسګار شم ورا چوم دي کې جنگ وحد الته کې وحد غر ده کنه الا کوئی چې هغه جبل وحد لزم د احد میدان لزم و جنگ احد له وکل زو مې بازار تیار و شهر کړم اعلان کو ورځي به بیا نو دې ځای کې وای تا چې و چې اخفا پکې وکړه غونې سره نو اخفا خو یې د غونې سره نو بیا دوباره ذکر کول د دې غونې دا خو عبس شول جواب دا دی دا مې ولې ذکر کړ لیل ایضاح دا د وضاحت لپاره ذکر کړی د میم ساکن نه پس چې ویسه راشي با راشي نو اخفاء کو غنه بکې ځکه بعضی زینو کې دا با د شکر ادا کی کنه اوس د دې با په شان د میم ساکن نه پس راځي واو راځي یا فا راځي نو د اغه کې د دې مقابل خبره ده چې غنه بنه کې اخفاء بنه کې نو ځکه دلته وایي چې غره اخفاء غنه دواړه بکې چې چرته داسې ونه وي چې هغه کې نه کیږي نو دې کې نه کیږي د دې وجه نه دا څوک تاسو ته دا ذکر کو کوم کړی نه با ها دا په خوانه خبرې دي چې مونږ ذکر کړی چې غنا او اخفا کې څه فرق دی پوه شو کنه اور کنه نور خو په خوب طرف لا توجه حاصله کړې ده اکسګی نه دا کنه اے په اخفا کې غنۍ غنه سي کله په ادغام کې کله په اخفا کې کله په اظهار کې غنۍ ها کړي پکې اظهار حلقي کې غنۍ کني هي پکې اوس په پوښو کنه ها چې تاله څوک وای چې کوټه او ما کې څه فرق دی ته پکې ناشته بس صحیح شو ها دومره ډېر دی